الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه کلم چې زه درود شریف وایم تاسو ټول بیا وایي ښا دا تقریبا مستقل یو ختم وګړي څو کسان یو څل کسان وایي څو دي بیا بیا چې ځله چې درود شریف ویل کم خو نه خامخا یې وایي خلا خلا نبی علیہ السلام فرمای ته قیامت ورځ ما ته هغه سره ډیر نږدې چې ما باندې دنیا کې ډیر درود وایي ما ته هغه ډیر نږدې یو نیک سره یو هغه نبی علیہ السلام خوب کې وکتل سبق شروع کولم په کار هو دا بل خبره شروع وسله نو هغه نو تلې او مولا یا سلام باندې وتواس څه زمانہ تی رسول دا غسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کو قتل ورته او فلانه هغه سړی اسم محزه او تواس هغه سوال مو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مخ کې تاسو سره ما ملاقات شوی تا خو ما ته ویل چې او مولا یا او فلانه او څه نوم درته او سړیا اوس خو خپل نوم را تواس دا ولې یو اوس درود کثرت دومره زیات څه ملائکه دومره ډیر راوړي چې ستا نوم اوس یاد ده ستا نوم اوس یاد په اسم محضه باندې مې وکړل تاسو د شي همیشه ډیر وای دا وظیفه وګورئ خاله نو کله د درود شریف هم تاسو وای خاله قال وی امام القدوری چونکه قاضی صاحب دا ډیر مصروفي د قضا په امور باندې ټول تر رسیدلې نشي اوس کله یو غاړي چې د خلکو د دې تقسیمات د پاره یو قاسم مقرر کی دا شرع څنګه ده نو دی وی د قاضي د پاره دا مندوب ده ټیک دا مقرر دي ها چې مقرر شه تنخواه وسوک ولا ورکي تنخواه ولکه قاضي ته د بیت المال اخلي قاسم ته هم د بیت المال چې کوم ده هغه تنخوا ورکي ولی یو قضا ده یو متمم د قضا ده نو قاضي ته په قضا باندې بیت المال طرف نه تنخوا ورکي نو کوم چې د قاضي د قضا لپاره متمم وي ور باندې پوره کیږي هغه تنخوا به هم الکه بیت المال لور کی څنګه قاضي خو فیصله وکړه چې نیمه ځمکه د یو نیمه ها دبل تقسیم شي اوس په دا تقسیم عملی کوي سو قاضي ته غوډر مصروف ها کوم څه مثلا نو دا بالا کې قاسم مقرر کړي نو قاسم چې کله تقسیم وکي قضا اخر ته ورسیږي ارته تقبل حق یعنی هی فرو فرو لک ورسیږي د جګړې سبا صورت پکې پاتې نشولو لکه څنګه د قاضي تنخوا د قضا د وجنه لکوي هغه بیت المال ده همدغه شان د قاسم چې قاضي مقرر کړي هغه هم پسلې بیت المال باندې ده خو شي مسله دا ځکه قسمت تعالی متممات د قضا نه دا قابل او تابع په حکم رسېږي مقبول کی خو شي مسله وينبغي من عصر القاضي قاضي غلا ايان سبقات من چې مقرر کی او قاسم يرزقه تنخاب ولا ورقي دلته يرزقه ول دومره دومره تنخاب ورقي چې د بس کیږي چې د بس کیږي بیا د نس خبره مهانه ده او موږ ته چې څومره ډېر راکوي خوشاله قسم خدای ده ما سوچ کول دا مطالعه مې چې کول ما از دا د نه سره موږ داسې متقیان تقوا ډېر لري ما مرزه کې 5600 تنخواه راکوي ما چې دا کتابونه خو زه تقریبا تاسو د ټولو مطالعه دوه ګنټو کې کوم دوه ګنټو کې نه دی نه مکمل یا د نن خبر نو ما دې خو ما ته زور نه راکې د شری را تنخواه را ته حرام وسې قسم دې ډېر اخلم یا د نن دا مطالعه مې کوله بېګا د شپې نو دا سوچ را لره نو مونږ دا شی نشته چې سوره ډېر را راکې خوشاله سوله زور راکې خوشاله پنځله زره کې هم خوشحالي تاسو پښتو په یا نه په خیر اوس منګایم زیات یا نه خبر او کله هغه وخت خو کار اوس منګای دوله زیات موږ تنخواه واخلو یا غوړي ور باندې واخلو یا بس وړو بس نو هیڅ نه پکې پوره کیږي ختم چې کوم کماټر او ماټر ته چا واخلو تاسو خسر شي اي يرزقه من بيت المال ډیر مشکلات دي تقوا ډیر مشکلات ليقسم بين الناس بغير اجر چې بیا تقسیم د دې فائدہ سوي فائدہ به دا چې بس د حکومت طرف ته مقرره تنخواه ولا حکومت ناخلي خلکو نو پیسې نه غواړي تهمت نه پکې راځي رشوت به هم عارف کې زغول نه کیږي یا نه اه ليقسم بين الناس بغير اجر ولأن ولي لأن القسمة من جنس عمل القضاء قاضي به ولي مقرر اذا كده تقسيم لجنس عمل ده قضاء نه ده عين قضاء نه ده بلکې لجنس عمل له سنه په قضا سره هم قطع د نزاع راځي په تقسیم سره هم قطع د نزاع او د اختلاف راځي من حيث انه دا قضا یتم پرکیږي اخر تر رسیږي به پر تقسیم باندې هم من حيث انه دا قضا چې دا یتیمو اخیر تر شيږي به الکوا قدیم قسمت باندې څه قطع المنازه قطع المنازه منازه بالکل بالکل ختم شو فاش بهانو مشابه سره کوي دا رزق د قاسم رزق القاضي د رزق د قاضي سره څه شمول او بل لا ولان منفعت خ دا فائدہ د به د قاسم مقرر قاضي ته ده او عام خلکو عام خلکو او د عام خلکو پیسې په څه کې دي بیت المال کې نو بیا د عام خلکو د بیت المال ورته سوال کوي هلکه تنخوا ولا ورکړي لازم کوي لأن منفعه نصب القاسم فائدہ نه مقررول د قاسم تعم العام دا عام د فائدہ ټول خلکو له فتكون نصو کفایته روزي چا چې تاوان وکړ هغه به پیدا اخلي خو شو مثلا یا چا چې پیدا واخیستل هغه به تاوان پرې کوي په ها چې له قاضي خو نه کوم مقرر قاضي مقرر نه کړل عمومي الکه قاسم خصوصي قاسم مقرر شي دوه الکه قسمین منسي وی او وان لم يفعل كثير قاضي هغه عمومي قاسم مقرر نه وکړي نسب مقرر دي کلا قاضي قاسما یو قاسم دې دوه کسانو من کې يقسم بالاجر تقسیم به وکړي کلا قاسم په مزدوري باندې معناه معنا دې مذکور قولان باجنا المتقاسمين په دې صورت کې چې دا یو معین الکه قاسم مقرر کې د دوه الکه وایا شریکانو لپاره نو د دې اجرت به یا بیت المال باندې نه وي دې اجرت به په دې دوه متقاسمینو باندې ولې فائدې عامه لکه خاص قاسم خاص ته عام خاص چې قاسم خاص ته نو فائدې هم خاصه ده نو تاوان هم په خاص خلکو نه چې دا دوه سری شریکه خوش مثلا ها ولأن نفعلهما على الخصوص ويقدر کا قاضي خو الکه او ته مقرر کو خو دا اجرت هم قاضي ولا مقرر وي دا به قاسم ته نه پرېږدي کېږي چې قاسم الکه لزانه حکیم جوړ کی او يقدر اندازه کې به قاسم اجر مثله د اجر د مثل الذي قاسم ولکه لا تحكم بزيارته چې دا حکومت تعزیونه کی سونه کی حکومت سازي ونکي لکه حکومت جوړ کې اوس ډیر تنخواګانې ورنسږي غواړي چې زه قاضي مقرر کړم را کړه یا دني لکه لا يتحكم چې حکومت سازي ونکي دا قاسم بزياده په زیات زیات بزياده الاجر على قدر عمله بزياده الاجر على قدر ها عمله چې خپل عمل نه زیات مزدوري لکوي وانه ول افضل بهتر دا ده ان يرزقه شروزي دي ورکی تنخوا دي ورکی دا قاضي من بيت المال ده بيت المال ولی لانه ارفق بالناس ده بيت المال مقرول ده تنخوا ده ډیر نرمي ده په خلکو باندې ولی یو خدای چې بس د د تنخواه سي مقرره ده څه ده تنخواه مقرره ده متقاسمین ته نو متقاسمین ته تاوان څه ده کداونه پیسې نه دي او نه لکه د قاسم ته تاوان څه چې یو ته لږه ما پیسې خورا لږه مړه خدای به کم تخم کو نه کړم بیا بل تور څه غوته الله خو کنه هغه مړه تاسو ولو د نظر به کوم څه شوی لکه څو کلی کې وتی بیا د نه چې حکومت باندې مقرر حکومت خبرې ډېر اصول برابرې نه باندې کتن خو ضرورت ملایي لأن أرفق من الناس وابعد عن التهمة دا لري لري تهمتنا د غریب خالی یو مخ شریک ته کتلی ها ولا الماس مکه د کثیر د جاخذ مکه مکه ورکاله یاد نه پټواری څور ته دی پټواری پټواری نه دی دا تقسیمونه چې د زمکو کوي پټواری حضرت شمس الله افغاني رحم الله ته سړی وویل ویجی تعالی زه دعوت کوم سکو دعوت او زه تا زره د عمدن زره اصله یجی یو می دکان ده بچې مې پکې نه دکانداري خو بل د خدای فضل له ډیر زیات تا خدای فضل له ما حضرت فرمای افغانی رحمه الله دا خدای فضل څه شي دی خدای فضل په ټواریم جی او ته خدای لپاره که دعوت کې د دکانو پیسو کې وکړي خدای په فضل کې راته ونه کی ٹھیک نظر فاز خلک خپل کور په حرام باندې جوړ کی دا ور باندې ولې چې هاذا من فضل ربي دا مکروه ده ناجایز ده لیکل باندې سو په حرام پیسو باندې کور جوړ کی او په هغه باندې ولې چې هاذا من فضل ربي دا مکروه ده ناجایز ده ځکه حرام خو د خدای فضل نه کې د خدای فضل استغفر الله یا د نو څه خبره خطرناک ده دا هو انداز وای او ابعد عن التهمه خلک په تهمه ته نه کیږي چې پټواري صاحب د څه د خدمت وکماله قرار را کو د دې لږ څه پټه خبره لکه څه سره کړي و لکه ما ته ما تاسو حکومت ته راکې یا رس ابعد عن التهمه تهمه الویل احد المتقاسمين بسبب ما يفيه بعض الشركات زيادت فيجب واجبنا او چونکی دا قاسم په شان د قاضي ده قاسم په شان د قاضي ده قاضي کې درې خبرې پکاري چې یو دا عادل وي بل دا امین وي بل دا عالم ملک په قضا باندې قاسم کې هم دا درې خبرې پکاري چې عالم به هم په قسمت باندې وي عادل به هم او امین به وي فیجب واجب ده اي يكون شوي لا قاسم عدل عدل مامونا امين عالما بالقسمه عالم په قسمت باندې ولي بعدل لانه دا قسمت من جنس عمل القضاء دا له جنس عمل القضاء نه څه سموله دا جنس العمل جنس قضاء لپاره څه ده خطا د مناجعه نوعي سری یو قضاء بالقسمت د جنس شي هڅه ده منازعات دا جنس نوع سودي دوا یو قضا بل تقسیم یا تسمس من جنس عمل القضاء دا یو او عالم بولی ذکر لانه لا بد من القدره لا بد دې قاصده په د قدرت په تقسیم باندې وهي بالعلم دا فسر راځي فعل سره علم سره په تقسیم کویږي نو به تقسیمي شي ها یا د نفس ها ومن الاعتماد او بل لاله چې د په قول به اعتماد کیږي او اعتماد په قول کله او هو بالامانه چې امين وش مثلا باندې خلاص ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد خدا واوري قاضي به خلک نه مجبوري چې کلم تاسو قاسم نه ولون تقسیم کولو په دې اسامه باندې به کوي نه نه په دې به نه مجبوري وش مثلا باندې ولا يجبر انه مجبور قاضي ناس قاسم واحد باندې معنا ولا يجبرهم على ان يستاجروه چې خامخا تاسو دوی په اجازه مصری باندې راوړي بل څو ګرانه ولې ټیک نه سر دا بنکی ولی لانه لا جبر على العقود خود دي قاسمانو د مختصمین د شرکاو او د قاسم منځ کې عقد اجاره ده عقد سره او عقد اجاره لکه یو طرف ته منافع دی بل طرف ته مال منافع په حکم مال کې لري کې ترازی شرط زور د قاضي پکې نه تلیږي لکه خوش مثلا لا جبر لك على العقود جبر زور نشته د قاضي په عقود کې او دغه خو د قاسمانو لري د مختصمین د قاسمن صاحب اجاره راځي چې څنګه مجبور شي خامخا تاسو سره اجاره کوي یو او بل لا ولانه لو تعین ک قاضی یو الک قاسم معین کی او ټول خلک یې غتر اختی د تحکم بزیادته دا حکومت قاضی جو وکیل ک حکومت به جوړ کی بزیادته فزیادت علی اجر مثله سبا مړه زده قاضی سره زړه سره د قاضی سره یو بنوسه یې لکه په خور ته تللی و د اکرم خان درانی په حکومت کې چې ته په خوره ور سره لګېدلې وای هټه کرا ته د حکومت سره جګړېږي خاطر حکومت شي اتنه خبر ته زبر سه مولا اکرم خان درانی وزیر اعلی ما سره لګېدل دا دې ته په مت سره ولګېږي یا د نه ضرورت ان دا واد بنو چان خله تتحكم بزياده على حجر بل واره کچېری پټواریانو یونین جوړ کړ څه جوړ کړ یونین جوړ کړ حکومت په فزو باندې یونین رنګي ولی دا فتواریان به اتحاد وکړي چې ګوري ګوري او شرکاو چیرته هم تاسو تقسیم چاله لکوي ل 15000 نه کم اونکی حالانکه تقسیم اجرت په یا زر جوړیږي یا بد وزر جوړیږي یا بل زر جوړیږي دا خلق باندې نو حکومت وظیفه لاله چې د فتواریان یونین ختم دا یونینونه مکسر د اسلام خلاف معلومي دا هغه یونین ده دا څو یونین ده دا د وضو یې نه دا اوس ورته یا بل شي پښتنه به یې راشي کوم زیدي تاسو ستړي شي و ولو استله کشرت دا قاسمان اتفاق وکړو طبعا استغفر الله مخکې ما دا ولا دا اوس دا خبر دا شرکاو اتفاق شر مله تقسیم کو قاضي ته ضرورت نشته ته درې صورت دي یو سره دا چې دا ټول شرکا بالغان دوی اتفاق په مخبل منځ کې تقسیمو قاضي ته تکو چوي اچیک دو تقسیم بغیر قضا نه قاضي نه دا شرکا د شری چې هغه کې الکوا یو صغیر ده څه دی صغیر ده نو چون کې صغیر په خپل باندې الک ولایت نه لري او د صغیر پر شرکاو کې نه پلان سمي وسیسته بیا به خامخا د شرکا چې تقسیم کوي قاضي ته به دا حکم وچتي دا ولې ځکه د قاضي ولایت عام د په صغیر باندې هم شته په کبیر باندې هم البته که په دې شرکاو کې مال د صغیر وو ولیکن د صغیر طرف نه هم یو څوک پکې کبیر وکیل یا پکې وسی و بیا تقسیم لکه بغیر د رفع قاضي نه کولی چې قاضي ته لکه دې تقسیم ورول ضرورت نشته خو شي مثلا ولو استله کتر اتفاق وکړو دي شرکاو فقط سمون دي تقسیم کی فقط سمو دو تقسیم وکړل جاز جائز الا اذا كان فيه صغير فيحتاج الى امر القاضي لان الولايه لهم عليه ذك ولايه ذاك ان لم يكن له نائب ان لم يكن له نائب ولان الولايه لهم عليه ذك ولايه لانه لا ولايه ولايه لهم دي شركاء عليه في الصغير باندې چې رښتنه په صغير باندې دوه الکه خبره نافذه نه ده نو فلهذا الک د قاضي الکلات عام په دوه باندې هم څه صغیر نه خبره مې ته کړې وای ولا اترکو نو پرګری د قاضي القسام لا فتواریان یشترکون چې دوی سره ګډ شي په اجره او په تقسیم کې یو یونین جوړ شي وإلا ولي كي لا تصل أجرة تونه ګرځي کې دا مزدوري غاليا قيمته فيتصر الناس خلق ته ضرر ورسي ولي بتواكلهم فسعود اتفاق لري په طالبانو ها دوی به اتفاق وکړي ګوري چې اوس الله نشي دي 5000 نه بسو کم نشي چې څه کومه ته ورځي هغه نه هغه هغه کله ما سره زمکه ته هغه نه نو خلکو ته ضرر څه کنه ها چې دوی تقسیمي هغه بالا کو په ټوکو باندې سره وستلي خاصه بدانه پلی څه سمولا او کنه وعند عالم شرکت چې کله دی الک یونین او شرکت اونکی سره جوړ نشي اتحاد اونکی نو يتبادر ډیره کوي كل هر یو منهم د پښواریانو الیه د تقسیم ته ولی کیف الفوز شنی جبل ورته لاړ چې څور سره خیر ما به 50 روپۍ کم راکو خو ما پور چې دنه څه خوش وسره اسلام زمره جامع دي تاسو فکر دوره جامع دین د چې دا اسلام نافذ شي ټول خلکو ته چې دی وی وی ان حق رسی سره د تاسو وګورئ سبحان الله نو خدای وکي مونږ یو هغه دا چې کوم دا وګورئ یو اسلامي حکومت وګورئ چې پوره اسلام پکې نافذ سیاسي خبرې باندې تاسو ول کمونیزم ختم شو دنیا کې کوم چې د کمونیزم اشتراکي نظام اختم شو الحمدلله او یا که کوم زیات ملکونو کې راغی حکومتونه اختم شو لاړل کمونیزم کې راغی اوس ان شاء الله العزیز وال استریټ کوم چې د امریکای هغه سرمایه هغه د د سرمایه مرکز د کوم کپټالیزم ورته دا د امریکای والا کوم سرمایداران نظام ده هغه خواته اوس چې کوم د پیله مظاهره او سو کسانو کړو اوس تقریبا څومره یورپ ممالک ممالک په پاغو کې دی تحریک ډیر زور نیولای داغه هغه دا نه ناره چې وال استیت قبضه کړي اوس وال استیت ختم کړ قبضه کړو ترڅو انګریزي قبضه ته کاپی وای کته وای اکوف ته اکوفای اوس هغه ناره اکوفای ده چې ټول کوپ کوي یا د نسل اکوفای ناره ده ان شاء الله اوس په امریکا او د یورپ ممالکو چې کوم سرمایداران نظام د کپټالیزم له دابم ختميږي الله هو کې اوس په دې وخت کې یو خبره د اسلام پاتې ده افسوس افسوس چې اسلامي ملک د اسلامي نفاذ یو نمونه ټول دنیا کې به اسلام نافذ ها موږ چیرته د اسلامي نظام یو نمونه پیش کولای یا نو کراته افسوس ډیر افسوس مخلوط نظام برازي چې هغه به د کمونیزم او د سرمایدارا نظام او د اسلام نه بده جوړیږي یا د نو على كل حال دا قصي تاسو زم ته خبر واچول تاسو سوچ ورباندې یا د نو دعاګانې کوي چې د وسخره اسلامي نظام راوړي لار ډیر ورته هواره ان شاء الله څنګه سره خلا ځکه هغه هغه خلک مغرب کې چې هغه د خپل نظام خلاف خلو ازول د لوی ګناه کبیره بلله اوس الحمدلله دا غي نظام خلاف جلوسونه وباس مظاهره کوي او دا اسلام د تنفيذ لپاره چې کوم د یو لار حواله د خدای له کې اسلام نافذ ټول دنیا کې خلاص ها تاسو خبرې باندې دي خلاص اوف وان عدم الشركه يتبادر كل منهم عليكم جد الله رحمه فيرخص الاجر نو مزرب اسانه سي هر یو به مړه ماته جنسونه کوي کم راکه خو ما به سره بوز ها او مړه ماته لس کم راکه خو ما بوز نه خلګ ته سهولت راغی څه شو اچھا جی حالا ها دا بل مسله پټواري خو بوت لالو 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ یا 100 روپۍ دا خو مقرر کړی دلته دوه چیزه یو مالک دا او بل مملوک دا څه چیزه دي دوا یو مالکان دي او بل دا مملوک اوس دا اجرت خو بده چې پرې کوي د دې پټواري مشترک به ور کوي اوس د کوم حساب نه به ورکي د مالکانو د حساب نه پرې کوي دا اجرت او که د مملوک د حساب نو د مالکانو په حساب چې پرې کوي بیا به ټول مساوي اجرت ورکي ځکه چې مالکان یو یو مالک ته یو یو سر او دا څو ټول منځ کې څه دي برابر او مساوي نو مساوي اجرت ورکي او کچرته بیا مملوک ته وکتل شي کېدای شي د یو ځمکه ډېره وي او د بل کمه وي نو په کاله چې چا ډېره ځمکه وي هغه د ډېر اجرت پرې کړي چا چې کمه وي هغه د کمه پرې کړي یار سره ورته نو زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله د لحاظ د مالک کوي په لحاظ د مالک په صورت کې ټولو شرکاو مساوات نو اجرت چې پټواري ته ورکوي مساوي وي ورته ٹھیک شو او د صاحبین مکرمین رحمهم الله مذهب دا ده هغه چې نه اعتبار مملوک ده که مساوي خو بیا خو ټیک ده که زیادت او قلت په کې نه زیات ولا ډیر اجرت ورکې د قلت ولا کم ورکې خو شي مثلا دا مين مثلا اوس منو خبري واغ قال واجرت القسم على عدد الرؤوس اجرت تقسيم دا پادت در اصولان عند ابي حنيفه رحمه الله ونيز امام ابو حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد على قدر الانصبه د امام ابو يوسف امام محمد مذهب دا چې دا تقسیم دا اجرت چې ورکوي الکه فتوالي ده په انداز د حصو باندې لانه دا اجرت چې دا مؤنث الملك دا خو مشقت ته ملک ده کده مالک ده ځکه دا فعل د قسمت لپاره محل مالک ته مملوک مملوک ته کړ نو معلومیږي دا مؤنث او مشقت تم الف مملوک ده او دا اجرت په مقابل ده مؤنث او مشقت کې لکه فتوالي تور کیږي نو چې ډیر ازمه کوي نو چې ډیر مشقت ته په نسبت سره څه تل کوي کوي وش مثلا الکه څه پوه شو ورباندې او ما ته ګولې ولانه دا اجرت لا مؤنث الملك لا المالك فيتقدر عند ذكول بشي دا اجرت بقدر فانداز ملك باندې د دې لپاره بل چیرته جزئیه شته چې لحاظ د مملوک شوی د مالک یو شی او کل قیال دوه کسان غنم واخیستل او یو هغه چې په پیمانه باندې فویږي هغه راوستل فلس روپې باندې چا چې ډیر لکه غنم هغه ډیر پیسې کیال تور کې اجرت چا چې کم غنم هغه او په حفر البير یو کوی لاله کوي د دوه کسانو زمکه په دې کوی باندې پرته ده د یو زمکه لکه ډیره ده او د بل کمه ده چې دا کوی کني د یو زمکه درې حصے ده مثال په تور د بل زمکه یو حصہ ده او کوی څومره کوي شل غزه مثال په تور د 1500 غزو روپې به هغه سره کې چادرې حصے زمکه ور باندې وبکیږي او یې حصے روپې به هغه څوک چې یو الکه وایي حصہ زمکه ور باندې وبکیږي ولا لا نرجو ولي أبي حنيفة رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله دليل أن الأجرة مقابل بالتمييز فإمام زويد تاسو به خفړی کی دا اجرت چې دا پټواری ته پزمکی کې ور کوي دا د څو اجرت د تمیز چې د یو د بل جدا کی زه تاسو تاسو نه وایم د یو زمکه او خو ځل چې دا غدا بس دا بل خود به خود معلومه وسو کنه یا دا ډیر او خو دل چې دغه دغه درې هیڅ ته ابل معلومه څوک نه معلوم ته تمیز یو فعل لکه ډیر فعلونه یو فعل چې یو فعل نو الکه په کار دا چې یو فعل په توارو کا دا یو فعل دواړو په منځ کې ها نیم شي نو پرې کې د قلت د کثرت هیڅ گنجائش نشته او اي لابي حنيفه رحم الله ان الاجر مقابل بالتمييز دا مصدري د فتوی دا مقابل د دغه جداوالو د حصص او بل دا و انه دا تمیز لا تفاوت دي کې تفاوت نه دي دا د تمیز اقل من الاکثر د څه لکه تمیز اکثر ها د الاقل چې اوس متاسو ویل بلکې وربما يصعب الحساب بنظر القليل کله قليل حساب سخت په نسبت سره څه چې ډېر حساب خو زر خلاص دا لیک لیک نیمه نیمه چې په کې راځي به څه خراب تاسو یاد ده نه ده یاد خاله وربما ډېر ځل يصعب الحساب سخت حساب په نظر سره قليل ده وقد ينعكس الامر کله کله بدل شي امر بیا په کثیر کې حساب سخت په قلیل کې سوي اسانه وي نو موږ د د صعوبت او د سهولت پته موږ ته ونه لګی دا چې دا په قلیل کې ده او که په کثیر کې ده نو موږ خالد تمیز ته وکتل په تمیز کې مساوات او فلهذا دواړو منځ کې یو شان تقسیم په دې کول کندل د کوی کې یو فعل ک تعدد افعال جزاكم الله چې تعدد افعال راغی او تعدد افعال په چا کې ډیر ده د کثرت په طرف کې کړه قلت په طرف د کثرت په طرف نو فلهذا ذکر لك غلط په اعتبار د مملوک ذکر افعال ډیر وشه مثلا خلاص بالکل هر واره به خانه او باسي به الته شي بیا راو باسي الته لکه غریب لګیا نه منو کله وزن نو امام سوي چې کوم ته قیاسونه کې په حفر بیر باندې هغه کې بل مثلا نو قیاس قیاس معنا فارق تعالی کوي هغه ته تعدد د فعل او په تقسیم د آکار کې یو فعل چې تمیز نو قیاس ته فعل واحد په افعال متعدد باندې ما کوا اوس وي خلاص امام صاحب ښه نه شافعي صاحب دا بل امام محمد صاحب امام صاحب زوی مخاله ولکه ولکه دا وزن فاهمه مجان او باور دا کله وزن دا خلک دوه فائدو د پاره کوي کله دا کله وزن د قسمت لپاره د تقسیم لپاره څه سموله کله کله هسې د حصې معلومولو لپاره چې د ما سو حصې سو د ستاسو حصې سو پوه شو مثلا نو کیل او وزن کې د تقسیم د پاره وو نو په دې کې اختلاف ته امام سوای اتباع رؤوس لنا صاحبین مکرمین فرمای رحمهم الله چې اتباع الک ملک دی چې ملک ډیر هغه ډیر مزدوری کوي الله وزن لور کې چا کم وي دا کوي حصہ کم وي هغه کم ورته دي کې اختلاف او کچیر الکوا دا تقسیم لپاره نو خالد لپاره د خدا لګ ما خبره زین تراله له الو کی حقي کچیرته فعل د انداز معلوم وي چې دا سلبي یا دو سو دی یا دری سو دی پاگی کی تقسیم وی یہ سوی دی اختلاف تا تکی او که دیرائی غنم دی واخیستر دیرائی دی کی اس پتا نلگی گی چه سور دی مثال پتر اگر تا خالید دی دا حیثیت سوی تعین وی لیسی تعین په هر وار سره دی یو دی تا چو یو یې تا چو یا درې دی طرف تا چو یو هغه طرف تا چو پته نه لګی چې سور سره په هغه کې چې کوم بیا هغه امام توای چې بصری په اعتبار قلت او د سره کثرت سره په دې پوښتنه نقطه باندې چې چیرې د تقسیم نه مخکې دا نفس تعداد معلومو چې 200 سیر دی اصل سیر دی او بیا هغه ته قسمت ته پکې نو چې قسمت ته پکې امام سره تقسیم په اعتبار دا خوش مسله باندې او کچې تعالی کوي دا معلوم نو بالکل یو ډېرې غنم پراته دي پته نشته چې سل سره دي دوه سوه سره دي زر سره دي څومره دي نو هغې کې بیا خامخا لکه د قلیل کثیر پته لګول پکار دي دوه به هلته چې یو به هلته چې دوه به هلته چې یو به هلته چې هسې مثال په طور یا به درې هغه سیر ته چې یو به دغه سیر سره تقسیم وشي نو بیا په هغې کې ایمان سره وایي چې تقسیم په اعتبار ده هغه ملک سره ده نه په اعتبار د محلي کس سره پوه شي چا چې کم غنم دی هغه به کمې پیسې ورکوي که یا الله وزنه چا چې ډېر غنم دی هغه به ډېر ورکوي په دې نقطه پوه شي او دا چې کتاب کې لیکل نه خدای پاک زما په ذهن باندې وارد کړ تاسو د مراقبه برکت خاله بل صورت واو عجب یو سړی کیا له وزن راوس خدای ورسره معلومه نه کړ چې الکه یا تقسیم ده یا حصہ معلومه ول دا معلومه نه کړ هغه غریب ورته تقسیم وکړ هغه نه ورته جدا کړل اوس به سوال ورکړي اوس به دا اجرت چې ورکوي که یا له وزان ته په اتباع د مل سره به ورکوي او که په اتباع د حصص سره نو په دې صورت کې امام سوي چې الکه چې دا پته نه لګيږي مطلق وي په اتباع د حصص سره به ورکوي څه مسله یاره څه مسله خلاص وهو د عمل د کله وزن يتفاوت بالقله ها فهملا والكثره په خو شي شان هک مطلق وویل راي اوس کیا له وزن خدای سره معلومه نه کړ چې تاسو تقسیم کوم کوم هغه حصہ در باندې معلومه پتا باندې زه تقسیم کوم ک انداز او قدر د مکیل او موزون معلومون چې دا فل سره یا 50 سره یا 60 سره په خبره پوه شوې وګوره یو تقسیم ده یو د انداز معلومول خبره مې راته کړې دا خدای یو سره ونه ښودل خو رایې وستل اوس به څه ولا ورکوي په دواړو صورتونو کې کړه قسمت ته فارې کړه چې شي د فارې پرې وخت به الکه دا کیا له وزن ته دا شرکا الکه د قلت او اعتبار د کثرت په اعتبار چې کوم د اجرت کې چا ډیر وي هغه ډیر پیسې وي چا کم خوش مثلا وهو العذر دا تفاوت عذر ده لو اطلقا کچيري مطلق کړی شو دغه اجاره د خیال او د وزن سره ولا يفصل ولا يفصل تفصيل پکې ونشو چې دا کله وزن د قسمت لپاره او کله وزن د د مقدار معلومول لپاره ده ها ته په دې څه کې هم عذر د تفاوت موږ تفاوت اعتبار ورکو هلکه د تفاوت په صورت کې د قلت کم وي او د کثرت ډیر چا چې یاله کې ډیر غنم یا ډیر پیسې او کې چا چې کوم علم یو بل خبره کوي کچرته یو منکر له تقسیم نه او بل طالب له تقسیم نه ایمان سره چې اجرت په ټول څور کوي طالب ورکه ک طالب د قلیل جهات واره کړ کثیر جهات څوک مطالبه کوي هغه مسول دي اجرت کوي الله وزن لور کوي مش مسله وعنه د امام یا لکه دی هغه ته د شرکا کوم چې د ځمکې وي هدا وعنه د امام وعنه عن ابي حنيفه رحمه الله انه دا اجر كله على الطالب دا په طالب ده دون الممتنع ممتنع باندې نه ده ولی لنفي ځکه نه فائدې قسمت طالب لراځي او مزره الممتنع او د ممتنع خو ضرر ده پکې ځکه تر ضرر نه به انکار ونی یا خیر خو دا خبره دغه امام صاحب دا یو روایت راغله مذهب نه ده مذهب اداره چې ورکی به په عادت ده اصول سره خوش مسله باندې په زمن کې او په کله وزن کې کله قسمت لپاره عدد در اصول او که د قدر د قدر متعین د لپاره د په اعتبار د حصص سره خدای مو تعالی خو پرده دا لګوه لکه دا ډیر سخت نه دی چې انهم ورثوها دا ځمکه موږ ته په میراث پاتې عن فلان د زید امام سبوی قاضي به تقسیمین څه مطلب د دوی اقرار قابل اعتبار نه چې د ازمکه زمونږ د اقرار وکړه په موت د فلان څه شموله او ځمکه به قاضي نه تقسیم نو څه چل وکړي قاضي ورته تاسو لاړ شي خېریګرو شاهدان راوړي چې رښتیا زید مرد او ژوندی او که چې دې ته تللی نو کاغو شاهدان په مرګ باندې قائم کړو قاضي به تقسیم کې ورنه نه مت حتى يقيم البين على موته او وعده دی ورثتی او بل شهیدان راړي په شمیا د وارثانو باندې د سری چې توارث غایبی او قاضي ورته فیصله وکړي لکه په دې کې باندې دوله چې دا تاسو پولیټیک ده او بس تاسو ته بدل دل تقسیمې وي او یو پکې غایب نه بیا خو قضا را قاضي را شي پته غایب او قضا را قاضي په غیر نه روان تاسو یاد خلاص وعلى الورثة يو پشمار د وارثانو باندې لالا يزيع حق غيره ولا يكون قاضي ولا يكون قضاء القاضي على الغائب وقال صاحباه شاګردان د امام ابو حنیفه فرمایلی دي چې امام محمد امام ابو یوسف ته تقسیمها به اعتراض یې قاضي تقسیم کې لازمه کا په اقرار د دوړ باندې نو څه چلیو کې نه لکه بیا خو غد څوک چې غایب او یا دا سړی مرد نه هغه تو تاوان را دا چې قاضي به ولي کې په خپل کوم خط چې ورکې څو دستاویز ورته څو پیر باندې یا دستاویز باندې ولي کې چې ما دا تقسیم د دو په اعتراف باندې کړی نه په اعتبار د بینوس ټیک سم له دوه په اعتراف ما دا تقسیم کړی دی او د دوی اعتراف اقرار دا په دوه پورې الکه منحصر بل چاته متعدی نکی خره ها ويذكروا ذکر بکی اوبلی کی په کتاب القسمه په کتاب د الکه تقسیم کې دا قاضي صاحب لعل يكون نقصان للشريك يظهر بعد القسمه اعتبر لکی قاضي انه دا قاضي چې را قسمها تقسیم کړی د قسمه کې په قول د دوه په اقرار د دوه په قول فوان كان المال مشترك ما سوى العقار دا خو هغه ده چې لکه عقار کې رااله چې دا زمون مال مشترک ته پلا زید مر سو مکت په میراث پاتې ده کمال لکه زمکه نو مال منقول موټر فرنچر او نور لکه سامان هغه مس چلګي په ان کان المال المشترک ما سوى العقار وإذا عدو دعوه قال أنه مراث قسمه في قولهم جميعا امام سبا وایي چې ور تقسیم دي کې صاحبین هم وایي چې ور سره بغیر د بینونه بغیر د تن بینونه شهیدان ولوی دا فی العقار انهم اشتراهو چې چیرې څو کسان راغلي زمکه او کورې په قبضه کړي او دوی چې دا مونږه اخیستل د قاضي صاحب او مونږ له تقسیم کړ نو قاضي به ولا سیمه که زمکه وي که غیر سوي زمکه ها ولید او فی العقار انه یشتروه هذه اخستل دا عقار قسم تقسیم کې قاضي او هو دا عقار بینهم فمن الذي مشتریان کې سرخ بیا لاړه خبر لهما ان اليد صاحبین وایي چې بس دوی اقرار وکړو چې زید مرد او موږ دا څلور وارثان بل ملګرم نشته او زمکه هم د دوی په قبضه کې ده نو بس قاضي ولا تقسیم کې نور نو څه نه کوي چې بینه بینه ونه څه کوي واجب ولې د هما د دوه لپاره دلیل دا ده ان لري دا قبضه د وارثانو دلیل الملک دا دلیل د ملک چې دی مالکان په اقرار بیا چې اقرار کوي په دې باندې چې مونږ مالکان نه یو مالک څوک ده مړې او دوی خدام کولای شي چې ویلو چې دا زمونږ زمکه د قاضي ته موږ تقسیم کړو ویل شي کړی شو ته کې دوه قبضه ور باندې بظاهر او قبضه بظاهر دار ملک دي څه شي مسله باندې خو بیا هم دوی اقرار کوي چې زمونږ نه موږ ته پڅ پاتې شوی په میراث او اقرار اماره صدق بیا اقرار بیا د دلیل د صدق او مناسب مقابله هم موجود نه ده نور صدق اختیاله کې تصلور خپل خو نه لري چې تصلور خپل خو نه صدق نه قبضه هم د اقرار هم د منازع هم فهذا لا حكم ثابت چې بس قاضي ولا تقسیم اوس کا قاضي بیا به نه غواړي او بینه پاره چا باندې څوک چې منکر وي ته خو منکر نه لکه د مرګ نه کوم منکر دي نه دي منکر د مرګ څه سمولا ته فلهذا بنا دا په منکر باندې قائمي کېدل ته منکر ستا قال وهذا را حکم صالح انه لا منکر منکر نه سره ما قالو چې دوی کوم خبره کی چې دا زمونږ د بل څوک دشنه او چې دا تاسو نه ده یا غیر مرد نه ده قالوا لا منکر ولا بينه الا المنکر ولا بينه الا على المنکر ولا اقامه البینه نو اقامت ته بینه مګر په منکر باندې دل د منکر دو په مقابل کې شته نه لکوي چې څوک دو خبره دروغ وبولي په لحاظ بینه او تصور ها نو فلا یفید فائدہ نور کې اقامت ته بینه الا هم دمر خبره انه یذكر ذکر بکشی فی کتاب القسمه په کتاب تقسیم کې چې انه دا قاضي قسمها تقسیم کړي د ازمکه په اقرارهم په اقرار دی باندې يتقصر عليهم چې دا تقسیم په دوه پورې مقصور شي نور ته متعدي شي دې خبره وسله ان شاء الله ته کوم يتقصر عليهم دي کې دوه صورت لري الله صلی الله علیه وسلم بیا دوه گزاره کوو